اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کامل اودس اول د اودس تعریف اودس چې په عربي کې الوضوع بلل کېږي چې د الوضا او حسن څخه اخیستل شوی روښنایي ښه او پاکي حاصلولو ته وایي او د شریعت په اصطلاح کې د عبادت په نیت د مخصوص اندامونو لکه مخ لاسونو او پښو مینځلو او د سر مسح کولو ته اودس وايي د اوداسه فضائل د اوداسه د فضائلو په باره کې زیات احادیث ذکر شوي دي دلته تاسو ته د نمونې په توګه څو احادیث بیانوم جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایي ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء زما امتیان به ورغوښتل کېږي په ورځ د قیامت داسې چې د دوی د اوداسه اندامونه به ځلېږي، یعنې امتیان د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم به په دې له ورایه څرګندېږي چې د دوی د اوداسه اندامونه به ځلېږي. دوهم د اودس په وضع په وجه باندې ګناهونه بخل کی ابي هريره رضی الله تعالی عنه وای رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمای اذا توضع العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیئه نظر الیها بعینه من مع الماء او مع آخر قطره الماء یعنی کله چې یو مسلمان بنده او دس کوي خپل مخ مینځي، د مخ مینځلو په وجه یې ټول هغه ګناهونه چې د سترګې د نظر په وسیله منځ ته راغلي وي د اوبو د مینځلو او د وروستۍ قطرې د اوبو سره له منځه ځي او همدارنګه کله چې لاسونه مینځي هغه ګناهونه چې د لاس په ذریعه یې کړي وي هغه له منځه ځي او کله چې پښې مینځي د پښو مینځلو په وجه یې ټول هغه ګناهونه له منځه ځي کوم یې چې د پښو په وجه ترسره کړي وي، یعنې له وجود څخه یې ټول صغیره ګناهونه له منځه ځي. دا حدیث امام بخاري روایت کړی دی. همدارنګه عثمان بن عفان رغدی الله تعالی عنه وايي چې جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمايي، من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت اظفاره کله چې تاسو اودس کوئ په ښه شان اودس سره من کله چې څوک توضع فاحسن الوضوء اودس وکړي په ښه شان اوداسه سره له ټولو آدابو د هغې د بدن نه ټول ګناهونه وځي حتی د نوک نه د لاندې هم یعنې د بدن نه یې ټول صغیره ګناهونه خارجیږي دا حدیث امام مسلم روایت کړی دی. او داس د جنت د ټولو دروازو کلی ده عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایلی ما منکم من احد یتوضع فلیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم قال کله چې د تاسو نه څوک ښه او داس سره له ټولو آدابو اودس وکړي او د هغې ورسته داسې ووايي، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء د ده د پاره به د جنت آته واړه دروازې خلاصې شي په کومه باندې چې دی غواړي ننه دې وځي. دا حدیث مسلم شریف روایت کړی دی. امام ترمذي رحمه الله زیاتوي چې دا دعا دې هم ورسره ووایي، اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. او همدارنګه د تکلیف په وخت کې د اودس فضیلت، ابي هریره رضی الله تعالی عنه وايي چې رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمایلي، الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ویرفع به درجات قالوا بلی یا رسول الله جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایي چې آیا زه تاسو ته داسې څه ونه ښیم چې په هغې باندې الله سبحانه وتعالی ستاسو ګناهونه محوه کوي او ستاسو درجات پورته کوي صحابه کرامو وویل چې بلې یا رسول الله موږ ته یې وښیه جناب رسول صلی الله علیه آله و سلم و فرمایل اسبع الوضوء علی مکاره و کثرت الخطا الى المساجد په وخت د سختۍ کې او داس په وخت د یخنۍ او تکلیف کې او د جماعتونو طرف ته زیات قدمونه یعنی څوک چې د جماعت لمانځه ته ځي والانتظار الصلاة بعد الصلاة او د یوه لمانځه نه د بل لمانځه انتظار فذلکم الرباط فذلکم الرباط نو دغه دی حقیقي رباط او دغه دی حقیقي رباط یعنې دا د الله سبحانه وتعالی په لاره کې پهره کول دي اوس به راشو د اوداسه حکم ته اودس پنځه ډوله دی، د احنافو رحمه الله رحمهم الله په نزد، اول فرض، د لمانځه، د جنازې لمونځ او د قرآن د مصحف د مسح او تلاوت کولو لپاره د اودس کول فرض دي، دوهم چې دی واجب دی، د کعبې شریفې د طواف لپاره اودس کول واجب دي، او دریم چې دی هغه سنت او مستحب دی، الف، د هر لمانځه لپاره اودس کول او د اوداسه تازه کول، ده، څنګه دي مستحب دي رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لولا ان اشق علی امتی لامرتهم عند کل صلات بوضوء و مع کل وضوء بالسواک وی که چیرته زما په امت باندې امت ته مشکل او تکلیف نه وای نو دوی ته مې د هر لمانځه لپاره د اودس تازه کولو او مسواک وهلو حکم کړی وای او بل د شرعي علم د تعليم دپاره اودس کول مستحب دي او په اوداسه سره بيده کيدل مستحب دي، د قهر او غصې پر مهال اودس کول مستحب دي، د غسل مخکې اودس کول مستحب دي، د اذان، د نکاح د خطبې ويلو، د رسول صلی الله عليه آله وسلم مبارک زيارت، د عرفات دريدلو لپاره اودس کول مستحب دي، د ګناه د ارتکاب وروسته اودس کول مستحب دي، د مړي د غسل ورسته اوداس کول مستحب دي، د جمعې او اخترونو د پاره غسل کول سنت دي. او څلورم ډول چې دی هغه مکروه دی، د لمانځه مخکې اودس په اوداسه کول مکروه دي، يو اودس دې وکړو مخکې له دې نه چې لمونځ وکړې بل اودس د. د سنت خلاف کار دی بلکه د هر وخت د پاره چې ته ځان ته ځان ته اودس کې هغه د اودس تازه کول دي او مستحب او غوره کار دی او پنځم ډول چې دی هغه حرام دی په غصب شویو اوبو او همدارنګه د تیموم په اوبو باندې اودس کول حرام وبخښی پنځم چه دی حرام په غصب شوی اوبو باندی او همدارنګه د یتیم په اوبو باندی اودس کول ده زموږ په نس باندی حرام دی اوس براش د اودس کولو طریقه د جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم څخه د اودس طریقه په لاندې صفاتو نقل شوې ده چې په همدې طریقه اودس کول کامل او پوره اودس دی لومړی صفت د اوداسه لپاره په زړه کې نیت کول او بیا بسم الله الرحمن الرحیم ویل دوهم صفت دواړه لاسونه تر مړوندو پورې درې ځله مینځل او د ګوتو خلالول داسې چې یې ګوتې به یو په بل کې ننباسي او هغه به خلال کړي او د درېیو ځلو نه زیات مینځل مکروه دي د سنت خلاف عمل دی. درېيم صفت، درې ځله به په خوله اوبه تېرول او مسواک وهل او بيا درې ځله په پزه کې اوبه تېرول او په چپ لاس د هغې پاکول. په خوله او پزه کې يوازې د اوبو اچول هدف نه دي، بلکې په خوله کې د اوبو اچول او په خوله کې يې ښورول او بهر ته توکول او همدارنګه غرغړه کول او د پاکۍ حاصلول مطلب دي. همدارنګه په پزه کې اوبه اچول او بیا په چپ لاس د پوزې پاکول، څنډل، مطلب دي، ځکه چې د خولې او پوزې په پاکۍ کې کوښښ او مبالغه کول سنت دي، مګر د روژهدي لپاره بیا مبالغه نشته، په حدیث شریف کې راغلي دي، وبالغوا فی المضمضة والاستنشاق الا ان تکون صائما، یعنې ته په د خولې په مینځلو او د پوزې په مینځلو کې مبالغه او ډېر کوشش کوه، مګر. چی ته روزتای وی نو بیا دا کار مه کوه او په دی کی ډیر زیات حکمتونه پوښل شوی دی ورونو خوله او پوزه د معدې دروازه ده او معده د ټول بدن دروازه ده که چیرته خوله او پوزه پاکه وی معدې او بدن ته جراثیم او میکروبونه نه ننوځي د مزمزې او استنشاق طریقه په سنتو کې داسې راغلي چې د ښي لاس يو غړپ اوبه به راواخلي مزمزه او استنشاق به ورباندې وکړي يعنې په يو غړپ سره به دواړه خوله او پزه په يو ځل ومينځي او دا عمل به درې ځله تکرار کړي يعنې په سنتو کې طریقه د پزې او خولې داسې هم راغلې چې په یوه موټي کې اوبه واخلي او په یو ځل خوله او پزه پرېمینځي، بیا یې واخلي خوله او پزه پرې پرېمینځي، بیا یې واخلي خوله او پزه پرې پرېمینځي او داسې هم په سنتو کې راغلي دي چې په یو ځل اوبه راواخلي خوله باندې پرېمینځي، بیا خوله پرېمینځي او بیا خوله پرېمینځي، درې ځله خوله پرېمینځي او درې ځله بیا پزه پرېمینځي او زموږ د احنافو په کتابونو کې همدغه صفت راغلی دی چې درې ځله به جلا خوله مینځي او درې ځله به جلا پوزه مینځل کېږي. څلورم صفت، درې ځله مخ مینځل د یوه غوږ له نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمۍ پورې او د تندي له ویښتانو تر زنې پورې، که ږیره ګڼه وي نو د هغې په ګوتو خلالول او که ړنګۍ وي د ږیرې د ویښتانو بیخونو ته اوبه رسول واجب دي. پنځم صفت، دواړه لاسونه سره له څنګلو درې ځله مینځل، لومړی ښی لاس، ورپسې چپ لاس مینځل. که په ګوتو کې ګوتیې یا ګوتمه وي د هغې ښورول پکار دي تر څو اوبه ورشي، بیا د دواړو لاسونو ګوتې یو په بل کې اچول او د هغې خلالول. ځنې کسان لاسونه چې مینځل کیږي درې قسمه یې مینځل کیږي. ځنې کسان دي چې لاسونه د ګوتو د طرف نه مینځي تر څنګلو پورې، ځنې کسان دي چې د څنګلو د خوا نه لاسونه مینځي تر لاسونو تر ګوتو پورې او ځنې کسان بیا داسې دي چې د څنګل لاس د وسط نه یې شروع کړي یوې بلې خوا ته یې مینځي دغه درې واړه صحیح دي ځکه چې مطلب د د لاس مینځل دي تر څنګلو پورې هغه چې په هره طریقه وي لیکن غوره غوره طریقه یې چې د اوله طریقه ده چې د لاس مینځل د ګوتو د حصې نه تر څنګل پورې ځکه چې په قرآن کریم کې هم همدې مطلب ته اشاره شوې فاغسلوا وجوهکم الی فاغسلوا ایدیکم الی المرافق یعنې خپل لاسونه ومینځئ د تر څنګلو پورې یعنې د لاسونو نه د ګوتو نه یې شروع کړئ څنګلو پورې ورسوئ او شپږم صفت لاسونه به په اوبو باندې لامده کړي او یو ځل به د ټول سر مسه وکړي داس چې غټه ګوته او د شهادت ګوته به جلا کړي پاتې نورې دواړو لاسونو به درې ګوتې سره ولګوي او د ګوتو د ننه حصې د تندي له ویښتانو د څټ لوري ته تر آخره کش کړي بیا د دواړو لاسونو ورغوي د څټ لوري د مخې په لور راوګرځوي چې ټول سر مسح شي او اوم صفت دواړه غوږونه د مسح کړي داس چې د شهادت ګوته به په غوږونو کې ننه باسي او غټه یا بټه ګوته به د غوږونو باندنۍ حصه مسح کړي اتم صفت دواړه پښې دې د خنګرو سره درې ځله ومینځي لومړی ښی پښه او رسته چپه پښه او بیا به په ګچ ګچۍ ګوته باندې د پښو ګوتې خلال کړي او باک نه لري که په نورو ګوتو یې خلال کړي. نهم صفت، او وروسته به د شهادتینو کلمه او دعا وایي، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطهرین. پاس طریقه د جناب رسول صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوې ده کوم چې د عثمان رغضی الله تعالی عنه په مشهور حدیث کې چې بخاری، مسلم، ابوداود، احمد روایت کړې او همدا د څلورو واړو مذاهبو مسلک دی د اوداسه مهم احکام، په اوداسه کې څلور شیان فرض دي، اول د ټول مخ مینځل، دوهم د سر څلورمه برخه مسح کول، دریم د لاسونو مینځل تر څنګلو پورې او څلورم د پښو مینځل تر ښنګرو پورې. د اوداسه سنتونه، د اوداس، اول د اوداسه نیت، دوهم بسم الله الرحمن الرحیم ویل، دریم د مړوندو سره د دواړو لاسونو پریمینځل، څلورم، د خولې درې ځله مینځل او ورغړ کول، پنځم، په پزه کې درې ځله اوبه اچول او هغه په چپ لاس صفا کول، شپږم، د مسواک وهل، اووم، د ږیرې خلالول، اتم، د لاسونو او پښو د ګوتو خلالول، نهم، هر اندام درې ځله مینځل، یولسم، د ټول سر مسح کول، دوولسم، د دواړو غوږونو مسح کول، دیارلسم، د اندامونو پرله پسې مینځل چې یو وچ شوی نه وي د بل مینځل. څوارلسم، لومړی ښی اندام مینځل او ورپسې چپ اندام مینځل. پنځلسم، د هر اندام د مینځلو په وخت کې د هغې ښه موښل تر څو وچ پاتې نه شي. د اوداسه آداب، پورته چې د اودس سنتونه ذکر شول، سنت مؤکد وو چې رسول صلی الله علیه آله وسلم په هغې باندې همیشه والی کړی دی او لاندې د اوداسه آداب یا مستحبات دي چې کله کله رسول صلی الله علیه وسلم تر کړي هم دي، اول په اوچت ځای کېناستل، دوهم مخ په قبله اودس کول، درېیم بغیر له عذر څخه بل چا نه مدد نه غوښتل، څلورم په پزه کې په ښه شان اوبه اچول او د هغې په کیڼ لاس پاکول، پنځم د اودس په وخت کې دنیوي خبرې نه کول، که د نېکۍ او د ضرورت خبرې وي نو باک نه لري، شپږم که په ګوته کې ګوتمه یا په پوزه کې چارګل وي، د هغې ته حرکت ورکول تر څو د هغې ځای وچ پاتې نه شي اووه. د اودس په پای کې شهادتین او د اودس د ختم دعا لوستل چې مخکې بیان شول اتم. د اودس په اوبو باندې اسراف نه کول نهم. د لاسونو په څټونو باندې د غاړې مسح کول په دلیل د دغې حدیث شریف راوي عن لیث عن طلحة بن مصرف عن ابیه عن جده ان راء الرسول صلی الله علیه آله وسلم يمسح راسه حتى بلغ القذان دا حدیث یو ضعیف حدیث دی په دې کې بیا د مذاهب اختلاف هم دی چې آیا د غاړې مسه کول شته او که نشته په دې کې د حنفي فقهاو هم اختلاف دی ځنې سنت بولي او ځنې یې بدعت بولي او جمهور فقها د غاړې مسح کول مستحب نه بلکې مکروه بللي دي خو د موږ د احنافو مشهور قول دا دی چې د د لاسونو په څټونو باندې د غاړې مسح کول چې دي دا مستحب دي وبالله توفیق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد على آله وصحبه أجمعين